سنت په درې کفن په درې قسمه دي یو کفن سنت دي یو کفن کفایي دي او یو کفن ضرورت دي کفن سنت دغه درې اندرینا دي پر درې جمع شي نه دي پر پنځه جمع چې پیدا کېږي او واسي لري مخه ویني کنه هغه مړي خپل لمره دولت پوت ده چې د کفن وته په شکل دلا شي یا د مړي اولیا دي د خپل طرف نه که نه هغه کفن مې ته کو یا بل څوک مې ته کو خو چې پیدا کېدلی شي بیا درې جمعې نارینه او پنځه جمعې د ښځینه دا کفن سنت دي السنت ان یکفن الرجل فی صلات صواب سنت طریقه دا ده چې کفن به رچول شي الرجل نارینه سړی ته رجل بلغ سړی ته ویل شي نه بلغ نه کایا چې ممیز یې ستر وي کنه هغه دا کیسه ده وړي که بچای چې دا کفن سنت دی دا کنه چې یو پیدا کیږي او واسی لري به دا درې جمع کفن ولا چوي لما روي اي حديث دی وجنا چې روایت شو دا ونه کښو دا انه صلی الله علیه وسلم کفنا فی ثلاث اسواب بیزن چې نبی سم تا کفن ولا چولی شي په درې سپینه جمع شي فی ثلاث اسواب بیزن سحولیتن په درې سپینه کنه کپڑے سحولیا کپڑے شي سخول دغه یمن شي چې ته یو شار نوم ده پاګه شي به کپړې جوړېدلې هغه ته به دا کپړه منسوکه ده کنه سخولیا کپړه لکه میر به کچ دا جاپانی دو دا پاکستانی دو پاوا شکل دې کې وطن کپڑا به تلا سخولیا کپڑا به ولا سپین جمعه سخولیا کپڑے شه درې کنه درې جمعه شه کپن ور چونه به سمتا او چې کیمه نبی سم کفن دی کنه خو هغه دې امت ولا کفن دی او بل دا چې ولې انه اکثر ما يلبسه عادتا في جن حياته وكذا بعد مماته ولې انه اکثر ما يلبسه او بل دا چې د درې جمع اکثر هغه دي چې انسان یې وغندي حتی او پردیګ دا کنه بل مش د سور په سره وي یا پټکای ویر سره اکثر هغه دا چې دا وغندي درې جمع وي عادتا په خپل ژوند سه فقضا بعد مماته یې درنګ پاسه مرنه بالا درې په چار دي فإن اقتصروا على ثوبين جازا دا کفن کفائی دی کچر اکتفائی اکرا لندول اکو پا دوی جمع بوده جازا بی داغا رو دی یعنی اسعات و بدی نشتا پشه و ثوبان خوا دوی جمع چا کفایت پا بنده کو ازار و لفافتن یو لانگ دا و بلکن استر پت کئی دا خیر دا بیا کنه کمیس ته نه وي دا څه نه کوي چې یو د ازاري بل د کمیس وي یو د لفافای بل د کمیس وي کنه نه چې درې رقم وي دا بیا به کنه هغه ازار ولې کفا دی دا ستاسو دی کنه کمیس ته بیان وي وهذا کفن کفایت دی دا غدوی جمع دا کفن دی کفایت ولدی دی بسولی ولدی لکول ابي بکر رضی الله تعالی عنہ یاسلو سوبیا هذین وکفنونی فیهما وصیت کړو خپل قبیله ته چې موتا کنه غسرو کیسه نه یاسلو سوبیا هذین مو دا دوی کپره امید شته استعمالي کې پرې دار ته ومیسته وکفنونی فی ما او په دې شه مو ته کفن ور وچويسته دوی وته وشلې آی ور کړی وې او بل دا چې ولې انو ادنا لباس الاحیا دا دوی چې مې کنه کما کما کما نه کما کپڑا دې ژوندې دو ول اس دا کنه کما نه کما چې سای اکتفا په باندې کو بسله په کو هغه دوی چې مې وی نه مړي دې پر بیا د دوی چې مې ولې کنه کم سے کم جمعه دا دوی شولې والازار من القرن الى قدم ازار ا د سار نبی تر پښې راسي قدم پښې ته وي هغه ستر پټکای دا د سار نبی تر پښې راسي اصل طریقه ودا اوی دو لیکنه چې په مړی پر وکنه چې تا سو لاسته مسته یا مزه پر سام کې د سار نه پښې راسي کنه ځکه چې د هر انسان وی دولا کنه چې ټوله مختلفي اسار نه پښه سره مده پر سام کده مره کپڑا وته کنه ار په کا چې ټوله کړ پر بدلېږي ټول پښنه وستل شي او یا چې رغا کوي کنه هم طریقه به دوه نیم غزا یا په کزوت نه زیات په کام درې غزا وي دا په کام درې غزا ته یا دوه نیم غزا وي ولفافه تو کذالک او لفافه چې د هغه د هرنګ ده خو لفافه لشي به ستره وي کنه په دې لانګ لشي ستره وي ورته وي کنه هغه ګانډه ورکړي شي سار په طرفه ګانډه ورکو په طرفه ګانډه ورکو دا هغه د کنه په کام درې غزا دوه زیوت نه زیوت ده کنه و کم سه کم دو نیم غزه ده ول کمیس مز اصل اونو کو و خط دا دې کنه مغزی ویس نه وی ویخ نه وی پسیره سه دا لشکلان ده ا مغزی نه وی د پسیره سه دا دوه ټوکړې ته دوه تین متر پرې کو نه پرو کو کنه دوه غزه کنه پیرا کېږي دوه کسنه او بیا کنه دوه ټوکړې تر پې کو سټ مخ کنه بیا وګړي سره و اذا رادو لفل کفن سوا چې رداو کو د غشتره د کفن چې په کفن شن وړي طریقه وشي به ابتداو به جانب الایسر اب شریکو د کین طرف ناول به کین طرف ته پراړوي فلف وړي پر و بیړوي کنه ثم بالایمن دینه بعد شي طرف ته د په چشي طرف ته پوسه شي په مونږه کما فی الحال حیات لکه په حال حیات شه زال چې په پټکی باندې پټیږي کنه وایو ابي ټولې نه لوند شي وایو د لیسار او په لانګ باندې بکښې شو شي کنه ثم يعطى باليسار من قبل يسار الان پر وړه وشي د کین طرف ته ثم من قبل يمين به د کین طرف نه ثم لفافته كذلك دنا بعد به اخر پټکا د هرنګ کین طرف نه شي طرف ته کنه او په سار په طرف به ګانډه ورکو ابي پټوي نه به پوس شي وان خافو دغه درې جملې دي کنه نرینه د ستور نشته په شي کنه پګړې مکړې د ستور نشته زنه فقاری کی چې کچره کنه دا مړه داسې و چې د علما نه و د مشیخ نه و د بزرګون نه و بیا پګړې کنه ور په سره ولا شي پګړې وته ولا شي کنه او فتوا په دې دوکه چې پګړې مګړې کنه دغه مکروه د پګړې اب نه ورته سره وي وین خاپو ایون تشرک فنو عنو کچیر ډېر دل چې کپن به نه رنگ شي النبي سم اعطى اللواتي غسلنا ابنته حمت اصواب ام عطيه حديث ته دو فرمای چې نبی سم اعطى ورکړي اللواتي اغه شديناته غسلنا ابنته چې د لیر ته غسل ورکول اته پنځه جمعې ورکړه زینب وفات تا کنه اشه په لګیاوي غسل مسور کول بیا نبی سم پنځه جمعې ورکړه چې کفن په دې شی ورو چويسته کنه مالی مشه چې شدينات کنه کفن سنت هغه پنځه جمعې دي هغه دوی خو جمعه شو کنه هغه لانګو کا لفافه خط نه وي خیر ده او بل خمار سر پټ کړی دی کنه دا کفنه کفایت دی ويكرو اقل من ذلك او په دې نه کمول به دا مکرو دي یو څه دی ولا په درې نه کمول مکرو دي چې واسي لري یې سړی په دوه نه کمول مکرو دي چې واسي لري وفي الرجل يكرو اكثر من واحد او نارینه شي کنه مکرو دا اکتفا په یو جمع بونه چې په دوی ناکامې کو دا مکرو ده الا فی حالت ضرورت یې مګر په حالت مجبوري شي په حالت ضرورت شي چې ده پیدا کېږي که نه کفن شته نه د خو به یې وکړه په حیوا شي به ورچوي نه کفن ضرورت هغه دی چې کوم کله پیدا کېږي کفن ضرورت دی نرینه دې پره شنه دې پره او د واس په انداز شکنه چې واس لر راشي کم سه کم دوی دوی درې دي نرینه دې پر شي پر دوی نرینه دې پر دوی او زیوت نه زیوت کنه پینځو درې دي لأن مصعب بن عمر رضي الله عنه حين استشهد كفنا في ذوب واحد ازرت ولو شيء چې مصعب بن عمر چې کله شهید شو بیا په یواجه مشه کفن ور وچول شو نه را پیدا کېدل نه کنه وهذا کفن ضرورت دا د ټوله ولا د مجبوري ولا کفن دی نه نه پیدا کېدل نه سره وینا ا ش د ي كفن و غسل طريقه وتلبس المرأة ادير اولا شيء تبعوال كان حتى غريب وغسل شيء الان به کنه ورونی پاشه بون وړي تین طرف ته پر وړي شي طرف پر وړي تحت لفافه ته په لفافه نه لون ده په ټوله به بلکې لفافه وي پوسه اول تین طرف نه به شي طرف ته غانې بس ور کو قال وتجمر الاكفان قبل ان يدرج في الميت وخشبدار به شي کفن مخشه عند الوشتو کنه په دې کفن شي مړي لره یا مړه نیول چې ولا کنه تجمیر به شي خشبدار به شي کنه خړبې به کنه په وګرځول شي فاذا فرعوا منه چې کله دغه نه فرغ شي د تکفین نه بیا صلو علیه اجنو زیر می به په کو په مړي باندې لانها فریضه تم دکچ دا فریضه دو کنه اخری اهل حق را پته شو دا میس پته شو دا فصل فی صلات المیت دا فضل په برند المدش په مړي باندې جنو زیر می دا واول الناس فرض کفایه ده او چې چا د غدا کړو کنه چا په مده وکړو حتی کې چې وړي کې بچي چې زب دو کنه بیا د ټوله زبا په مده فارغ شولا او که چا و نه کړو کنه د غاسه مړه شاخ کړی شو کنه نو به د ټول خلق په دې باندې کنه وری وي ټول به تا طریق ته فرض چې خلق فرض پرې شولا و اول الناس بالصلاه المیت السلطان و اول الناس بالصلاه المیت السلطان شلا یک تر په ټول خلق کې شه د لمزه د جنازې په مړي باندې بادشاہ ده و اول الناس بسل اولانا مراد احق شلا یک تر و شحق دورا پر طول خلق شی دل منظور پر مری بند اصلطان و بادشاہ دا بادشاہ تا کر دے ملک پر بادشاہ بندا کری خلیفہ اعظم صدر دے ملک تا وزیر اعظم دے کنا و سلطان اطلاق پر ولی بندا کری کنا دے لکے چکیم کنا افسار در کمیشن افسار کنا پلوٹیکل بلشی والی امام سب ترتیب داغه دا چوال خو د ټول ملک بادشاہ ده کنه که آ موجود و کنه جنرال می بکنه آها کو او که آغا سلطان اعظم نو بیا قاضی ده ای ملک انجکیم ستر قاضی ده کنه او که دا غانو و کنه بیا د خپل دغه ولایت کې کی موالی ده کنه ا دې علاقې د ولایت د مالکې چې کوم ستر افسر ده ولی وتی دی هغه ولی یا د پروتوکول کسا یا ډي سي کسا کنه دغه به جنزیر می بده کو او که دغه نو بیا کنه ا دې کې لکه چې کیم قاضي دی د شار قاضي په هر څه چې عدالتي راوي کنه ا دې کنه چې کیم پیسې کو د شار قاضي ده او که دغه نو وی کنه به د بادشاہ چې کیم لایب ده ا بادشاہ نه یې بو کنه یا د قاضي نه یې ده کده نه یې بو راوي کنه به صاحب شرطه ده تړي دور چې وته وی کنه صاحب شرطه او که دغه ساه که نه پیدا کېدو که نه بیا د محلې ولا امام چې کوم ده که نه د خپل دغې مړي چې محله چې کوم جماعت ته پنځه وخته چې که نه کوم لور میزه ور مې ته کړو که نه بیا هغه ده بیا پسې که نه خپل والي ده انردې نه نردې که نه سړی دی که مړي خپلوند دغه مړي و اول ناس بسلات رمیت سلطانو شل اکتر په ټوله خلق شه د لمزه جزې په مړي بوده اباد شاده ان حاضره کچېره موجود و ځکه چې دا موجود وي د ملک صدر موجود ده یا وزیر اعظم موجود ده یا د شهر ولی موجود ده او بل څوک مشکل دی ان فی تقدم علی ازدراء به په تقدم شه په ده باندې چې په دې بل څوک مشکل ازدراء به دا تحقیر ده دغه بادشاہ بې عزتی ده کنه او د بادشاہ تعظیم د مسلمان بادشاہ تعظیم هغه واجب ده نوال به هغه مخکې کړي فإن لم يحضر فالقاضي كثير بطسانو كان موجودا يملك بطسانو بیا کنه قاضي ستر قاضي لانه صاحب ولایت ځکه چې دا د وقت خوند ده کنه قاضي وي کنه اولی وي د ټول کنه سرپرست وي مقدمه به چې جوړه شول کنه مقدمه جوړه شي په تو ته په تاجاوات کې په تو سګ دا وو کنه قاضي ته ورشي به قاضي ته وي کچ ور کده مزکه پلوکی ته ور کده د کون ور کنه دا که شایور کا په کنه په تو دا دا وادو کنه په دا په تو سبیت شو کنه ان ته مجبور وې چې قضیه کوم حکم کنه په ټوله دنیا او دوی چار شي کنه دوا کار باندې لري نه موضوع اختیار به دې قضیه وي دا صاحب ولایت ته ا دې کنه کنه ا دې بد ملک لا خپل شي ټول ملک لا بد سا و دې ټول ملک لا قضیه یا دې کې شار ولا هدې مول دې شار ولا وشي کنه ا شار ولا چې کوم بد سا ده او کني به کنه دې کې شار ولا چې کوم قضیه ده فعلم یزور کده نو موجوده فيستحب تقديم الامام الحي م س ح ا ب د ا مشكول د امام الحي د محله ولا امام حي محله ت و ل ش ي د بادشاہ و د قاضي تقديم واجب ده هغه واجب ده مشکل یې کنه بل په جام مشه مکه به په ګنګور شو کنه او د امام الحي تقديم ده مستحب ده کچره امام الحي نشه مخ شي او په دغه ورسي نمبر ولا مخ شو کنه بیا ګنګور نه خو خلف ولا چار ده وکړه ګنا چار نو او په بادشاهنا یا په قضینا تقدیم هغه کنه ای تقدیم واجب ده چې ترک پرېږ دی کنه د سای په ګنن ګورېږي کچیر هغه نشو خبرې به مستحب ده تقدیم امام مرحی لانه رضیو فی حال حیاتی ځکه چې دا یې سړی رضیو په دبن په حال حیات کې پنځه وخت المزه پر د امام مقرر وو کنه په دبن اعتماد او په دې تکیا و کنه نه دی جنازې مزبا دای په خواش وکنه دا د به جنازې بندو کو قاله وی صاحب قدری مړه چې سمبل وادي که امام الحی نه و یا دا نه مخه کدو به دنه بعد د مړي کنه خپلوون نږدې نه نږدې کنه خپلوون هغه به بیا مخه کېږي ای حق ته ولولیا علی ترتیب المذکور فی النکاح اولیا دې کنه په ترتیب باندې چې ذکر شوی دی په نکاح شه والین عصبه مراد ده کنه عصبه هغه ترتیب باندې به اولیا مخه کېږي چې په نکاح شه ذکر شوی دی کتاب نکاح دا ذکر شوی دی یو شن قاعده یا جل کیدو کن اګه نکاح ترې اخ په بل نه بلغه ده یا له ونای ده نه بلغه په بل نه کای نکاح نه تړوا نه جل کین نکاح تر لا شي کنه ولی به تړي حجاب قبول بیا غولی کو یا له ونای کنه نکاح نه شي تړلا کاله ولی ته د ودکړو نکاح به ولی تړي ولی به سپتا خو و دا وی یا پلور له ورې شو دا و دې مردا و تکا و دوی ته کې څه کو ته کو دا ځای به ته و دا کو کنه ځای به نه کاختړي په نکاح شو دا ترتیب ده کنه او کدا غ لین ختم و د فرون وی نیز جای و نی مسای و نی کوسای و کنه خو پلوری و پلور یادا نکیا دا غور نکیا دا بیا پلور والی دا کنه دویم نمبر پلور به نکاح تړي او کله پلور نو نکیه ده کنه هغه بیا هور نکه ده بیا پلکای نکه ده کدا غسل فروع نه وي بیا فرع د اصل قریب ولا یعنی وریر اصل قریب پلور ته ویل شي اده کې فرع فرع منا زې زود اده کې سری چې کنه پلور دا اګه کنه بل زیای خو چې د میرا پلور وی یعنی وریر میرا پلور ور کنه دای ولیدا دا به نکاح ته تړي کنه او که دغه نه و خو د زمن وي ورې اري نه وي که نه د آیا و لون دي که هغه نه وي هغه لون دی لون دی لون دی که نه اگر که ډېر لون دی بیا که دا لېن نه و ورې یې شته خو د پلوره ورې دی ده که نه امیر ورې ده بې دای ولي ده نکاح په داوې ته تړي او که دا نه خو یې زمن شته هغه مسیح شته او کسي شته که نه نه په دا طریقه باندې میر ورې اولی نه ده هغه نه وریا ده که دا که نه اصول یا نشته لارينا نكينا نشتا فروعيا نشتا كنا وني فرع دي أسل قريب شتا ني كنا ورينا شتا ني ورينا شتا بيا فرع دي أسل بعيد ولا ترى أسل بعيد نكتا ولا شيء إيه فرع زي زود يعني ترى تري شتا هغه تر چې د پلور ورې د میرا پلور ورې ده کنه آی ولی د ابي نکاح تړي کتر نه وای تر زمن دي لور تربیت کنه تر زمن دي زیا یاشتا او پلور یاشتا زیا خو ډېر وینر دي دا په نکاح شو کنه ولی زیای ده خو په جنازه کې به کنه اول پلور مخ کېږي ا تعظیم دی وجه کنه سړی مړ شو یا شدا مړ شو زیا موجود ده او پلور یا موجود ده کنه قاضي نشتا بادشاہ نشتا امام الحی نشتا کنه دته جنازه ور پوته دو کنه بیا اول د پلور په جنازه باندې وکنه ا حق پلور ده پر کاخه زی حتی مړه ده په باندې کړه بادشاهانو اې دغه چې کوم علاقې چې کوم والي ده هغه نه وجو نه نه پکړه نه قاضي په باندې کړه ده نه خپل د مړي چې کوم والي ده اې په باندې کړه ده بالکل پردي سړي په باندې کړه ده په خپل مخه چې چا اجازه نه ورکړه کنه والي اجازه نه ورکړه والي پر وګړو جنوزیر می پکړو حال کې وتی یو اخل می خو شو ده چې چا پکړه چې پروتي پکړه ده او چې زی بیا په باندې کنه بیا ګرځول شي دا چې هم حاضر ګرځوي عاد ولی یو کنه ولی ګرځول شي کنه کاوی کچې رضا سو فزا ګټ زه پوتې یو کنه زړه مې ول چې جنزې مې باندې وکړل بیا ګرځول شي په ونه ودا کو یعنی ان شا کچې خوښه وا لما ذكرنا واجب ذكر كلاش ان الحق الاولياء حق اولياء بدا فان صلى خير الولي وسلطانه کچیر مې کو کنه دا سړی کچې ولی نه غیر وو د بادشاہ نه غیر وو به عادل ولی ولی ګرځول شي وان صلى الولي لم يجوز لاحد ان يصلي بعده او کچیر ولی مې سپوند وکړو چې کله مې خپل ونده به نه دی راوکړ هیڅ چاته چې مې سپوند وکړو دنه بعده ولی په خپل باندې کړه دا به کنه اذن ورسي خلق هغه د مين شي ګرځوله و ان سر له ولیو کچې ولی مده وکړه ای برا شریک لشي کنه گنجلک ته پشه هر هغه څه چې چا دې تقدیم حق تا کنه اچ په نو کو بیا ورته نشته کړ غزول کنه بچا چې کو څه کار شر غزول قاضي په نو کړ بشالو ای قاضي هله برو کنه په نو کړ څه کار شي ولیان شر غزول ځکه چې حق دې قاضي دا یې په مده کړه دا کنه ای ما ولحي په مده وکړو حق دې کنه په ولی نه ملحي مقدم نه په مده وکړو ولیان شي ګرځول کنه او دا څه په مده کړه دا چې هغه نمبر نه و حق نه و وا د نمبر ولا کنه پیدا شو هغه تاب وا چې زی بیا په مده بیا بیا په مده کړل شي و ان سول ولیو کچېره ولی په مده مزمن وکړو یا هر هغه چا چې تقدم حق وو لم يجوز لاحد ان يصلي بعده بچه تندې و کچې دنا ورسې مزو کو لأن الفرض يتعدى بالأول فرض ادا شو په اول باندې دا فرض کې فائدہ چې یو کس یو کو کنه بس ټوله غړپ باندې خلاص شولا نه فرض ادا شو دي ونفل بها غیر مشوین او نه پر په جنزا باندې نه پر په جنزا کړه سره دار ونه دي چې کفر ادا دي کنه خو چلو نه پساو په بوشي نه پر کنه نه پر بوک نه پر په جنزا ونه دي ان فری جنزا ستانه اشه دویا مور کنه هغه کو او فرض پاسره د شوی دی کنه به دا خو نه پری جوړی ونه پری خوشتاره نه وی ترو ولهذا رعین الناس ترکو عن اخرم الصلاه على النبي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم دا وجه دو چې دوه ورځې نذیر می نه کیږي ا دې وجه نه میر کنه خلق ویني چې دې پریشه ده عن اخرې کنه بالکل عن اخرهم تر اخره سه د اخري انسان سره پریشه ده رمیس په قبر د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې کا په نبی صلی الله علیه وسلم په قبر می نه کو کنه کني ا دې سمره فضیلت وی او کچیره جیزه وی کنه خاص په اطلاع جنوزیر مدینه په کله چې دا فضیلت د وګټه کنه کله خبره کوي چې خوسا خو زوړه وفات شو دا کنه خراب شو به چې خبره نه دو وول یوم کما ودعا هغه نه د ستر تزا ده کنه او صالح ته جنوزیر کسرنګ چې والی شو کنه دا وجه نو که چې هغه الیاذ بالله چکرا جسد به خراب شوی انبیا نه خراب پیږي کنه او بیا سک جنوزیر می نه پوهیږي کومه مشته نه را پوهیږي نه کنه پرونه دي د جماعت خدمت ګوره وه جماعت به تلا جماعت په سپه کولو په یوه موقع باندې که نه نه به سم په قبر تېرلو نو قبر یو چې دا چا قبر ده چې دا خو پلونکی شي نه قبر ده چې به زه ویلم تر خبرولو هغه موقع نه وه جلګ نه مې سم که نه خیبوله و که نه غالبا غرمه دو خیبوله ده که چې تو ته مې تکلیف نه در کوله نه به سم په قبر یې ودرلو که حق سپینه پسې ودر کړم پسې جوړ کړم په قبر یې جوزې مې وکړو مالي مهر چې په کبر باندې راو کېږي کنه دا خبره چې خو بیا دوته خو مس په شو ده کنه خو نبی اسلام په موجودګي شه کنه په مدینه کې نبی سم موجود و دې بچن می بجار راو کېدو نه کنه هغه نبی سم حق بچن نه راو کېدو ځکه بیا په مده وکړو ويصلي عليه قبل ان يتفسح المين بابن كو قد يكبر بوندي قد يمري بوندي بخادر شدرنا شدرنا لي بابن كراشي وكامرا شخص ولا بهر د جنازې نه او ای زمره سن شو دا چې مړه به تال وی کنه به نه را جنازې مشي په نکړه دا خبره چې دا به په سپت لګي چې مړه به تل شو یې کنه پټیاو به وي ول معتبر فی مال په در کا اکبر رایه معتبر ا دې کې په پنګلیش کې نه غالب ګموندا ار پلټی به نه مړه به کنه کني نه اندازا به لګوي کنه چې را مړه به کنه اس پټیا شو وي اس به کنه بنیا به خرپه شوی به به پاغه باندې پاپه سي بدريمي هو صحیح ده خبره صحیح ده ځنه خلک به چې درې ورځې کنه میا دا درې سره ما نه خرپه دي په کله شي دینه بعد به نه راشي په جنزیب مکړه هرې بل پیسې لاو کچ صحیح خبره کنه اکبر راي دو کنه می دې ته د بار نشته ځکه چې کنه د زمان په اختلاف سره او د مکان په اختلاف سره د مړي د حالت په اختلاف سره دا تفسو بدلېږي بدلېږي کنه زنه داسې کنه ملکی نه دی داسې لکه دی چې سخت ګرمې دی کنه سخت ګرمې دی او کوشه کنه هغه مړه در کې خراب پیږي په ورځ به خراب شوی په دوی به خراب شوی کنه درې ته به نشي پوته او زنه یحه لکه دی سړی لکه دی کنه لکه سړی جاشي چې مړه یې شوی کنه مړه به کنه په درې ورځې نه خراب پیږي په میاش په نه خراب پیږي ډېر مې د په تدای شوی په کنه درنګ دې مړي په حالات پره زنه مړه کنه مختلفې بیمورۍ دي که نه دا بیمورۍ دي مختلفې دوایي دي که نه چې هغه دوایي د وجه نه کله مړي سرات خراب شي زر کې خراب شي که نه او زره به که نه ډنګار غوندې وي ډېر به سیر بنوي که نه هغه ډېر زر کې نه خرابېږي درنګ ګرمۍ موسم ده بلې سردۍ موسم ده د هغې کې به خپله خلک اندازه ولګوي که نه چې یاره د میشتو په علاقه شي دره منه مړه او دا نه منه موسم که نه دا په درې ورځې په څلوېر ورځې په پنځه ورځې خرابېږي که نه مړه به رېږي بیا په کله شي نه تکبیری نه شوی دی او تکبیری نه شوی دی کنه پنځه شوی دی کنه خو نبی سم کنه اخری اخری چې کوم جنو زیر مسکره ده اصل ور تکبیر وا چې په دغه بعد نبی سم جنو ځان وکړه کنه نبی سم کبر اربعن سلوی تکبیر کړی په اخری جنو ځا شي چې دکړی وی فلوس ختمه قبل ها مقبل مسوح غنن شنو ولو قبل امام حمسن که امام پنځام تکبیر ویلو کنه يعني امام د اي حال کنه دا چې په چې زخه جنازه پنځه تکبیره کو پر روایت کې پنځه تکبیره وروغلي زخه په عمل کړ پنځم تکبیره ولو کنه لم يتابع المؤتم مقتدی به پای متابعت نه کو امه تکبیر نه پسې دا غلا وی لوړ وی کنه ځکه چې دا منسوخ تا کنه دای منسوخ باندې راوند کنه په منسوخ باندې عمل بدعت ته نه پسې دای دا کول مینه خراب پیږي زیدای ذکر دا کنه هو مقتدیون به کنه دې اقتدا نه کوي خلاف له ظفر رحم الله امام ظفر صاحب یې کړ چې ذکر دا چې پیغمبر پیزا پر واته شو غري کړ چې کوی کنه پس کو دا کنه لکه یې تکبیرنا عید ولا تکبیرنا هنه کړه بیس مذهب درې دي او کچېره په شک مذهب په سعود درې کړ چې کنه ا پینځه پینځه کړ پینځه پینځه پس کې میر چې دا منسوخ انه منسوخ دا منسوخ دي لمر ویني چې روایت مې ته پېښ کو چې نبی اسلام اخري جنو چې کړو کنه اول مختار دا غورا دو سک پی چی دا دی سلم دا بنا وڑا وی کنا دا مقتدی سلم دا نارا وی کنا امام سارا سلم وڑا وی والاتیان بدعوات استغفار المیتی ترتیب وشو چی اول سنادو بیا درود دا بیا دعا دو اول نا دعا ویلی نکی مری تا حالانکه که مقصود دعا دعا دو کنا وی چی والاتیان بدعوات دا دکنا دعویو دا وگونه کرل اطلاق پا دا وگونه بوده دا استغفار دا مریدی پرا مړي ته مې سپار وړي کنه چې بالغ وي ول به دات به سنا صبح به صلات سنت ده شریف سبحانه باندې په سنا باندې به په درود باندې دا د هر دعا سنت طریقه ده هر دعا چې کې کنه کمړی ته کې کا زون ته کې کبل ته کې کنه اول د خدای په خم سنا ویا کنه سبحان ویا حمد ویا بیا درود ویا به دینه بعد بیا سول کا بیا غسل رح قبلږي کنه اې دې وجه نه مړی ته چې دعا کې کنه اول سبحان ویا به په نبی سم د درود ویا دینه بعد به مړی ته دعا غوړه کړه وړه ولا یستغفر للسبیه نه بلغن کای چې مړی وی یا نه بلغه چې کې اته به بخشش نو غوړي استغفار به دې پر نو غوړي کنه الله مغفر لحینا و میتنا کنه ځکه چې دا معصوم ده دا به ګناه ده دا خو بخښل شو ده کنه ولكن یقولو ای وړي کې رنکی دې پر به دا دعا کو کنه اللهم اجعلنا فرطا چې ول منر څه کا چې تویر ته تویرای شو ایګه سړی ته فرات ته چې ول مله مختار ون شي کنه او تویرای وته کو خدا د میزه پر پښره وګرځوي دل کوي کنه چې بیل شي چې د تویرای تکلیف په جنت شه وجعلنا اجرا او دا میزه پر خدا پک اجر وګرځوي ثواب ورته وګرځوي ثواب ذریعہ ته وګرځوي وزخرا او دا میزه پر ذخیره او تو شار ته وګرځوي کنه وجعلنا شافن او دا خدای میزه پر سپرشي وګرځوي چې میزه پرش کو په قیامت شه ومشفعا اسم مفعول سي عادو مشفعا او شفاعت کې بلا کړه شو چې شفاعت واکو شفاعت کنه قبيله شي و دو کنه ته پرش قبيله شي کنه ځکه چې شفاعت کو شابلاس و شفاعت یې لګی نه بیا کنه پیدا نه کړو نه و مشفع چې شفاعت کې بلا شو او ګرځوي یا کامل کې دې پرا وړي کڼ کای وړي کې جل کې کنه او درنګ یاله کنه کامل له ولای له ولای روغلا وی کنه بیا کبلګ وی عام اسم ده دې پر دا دعا دوه ولو کبل امام تکبیرتن که امام تکبیر اوولو یو تکبیر اوولو یا دوا تکبیر نه ته اس په سر ورسې کنه امام یو تکبیر کړه دا یا دوا کړی دی یا درې کړی دی او امام روان ده په دعا باندې روان ده لا یکبر الاتي دا ټول کبه تکبیر نه وی کنه انتظار وته وکا حتی یکبر خاچا بل تکبیر کړه وکړه بعد حضور یې د حضور نه بعده اصل ميز خو چې کنه څو وخت به ما پسرو نه کنه فورن به نیت په تړې کنه کا په کوما شوي کا په سیدا شوي کنه کا په جلسه شوي نیت په ستړه په امام پسرو کنه په سره سوا هو جنودین می ته چې روشه کنه او تکبیر تر شو دا تو ار ودرا غادي کوونه کنه به بنیاد نه پسته انتظار به کې چې کیم تعالی تکبیر کو به وته تکبیر وسره وکړه کنه حتی یو کبر اخرا چې کله بل تکبیر کو د حضور نه بعد چا کیم تکبیر وکړو کنه ته به دغه تو اوله تکبیر شو کنه ته به سبحانه تیر کې دته کبل تکبیر پته او بل تکبیر باو کو کنه ته به کنه درود پښه تیر کنه دا به سلام اړه وی پیرا کړی به کنه ته زر زر نه تکبیر پسې پیرا کنه هند ابي حنيفه او محمد فن طرفين بني وقال ابو يوسف رحمه الله يكبر حين يحضره تكبير ده ويكا چكل حضر شي كنا نسيه تكبير بس بياي لان الاولى لافتتاح ذكا چاوال تكبير خود افتتاح تي پرده او تکبیر تحریما ده د پاتې پر ده هو کنه که امام کته یو رکعت پته که دوه رکعت پته کنه هغه به پسې تړي اول مسبوق یاتی به پته شو سره یې کنه تکبیر ته هو کنه کو کته یو رکعت پته دوه رکعت پته ویا ا تکبیر ته خو بیا والا ول کې کنه رکعتینه به څه کړي کله امام سره موړوي ولا هما طرفین وی چې ان کل تکبیر قائمه مقام رکعتین جوړ ده کنه هر تکبیر ده کای مقام ده رکعت ده دا سره کرکات او مزبوک چې روشي په ملو په سنیاتو تړي کنه هغه تیر مې بیا ول نکو کنه چکی مې مم کړه به نکو کنه بلکې دا مم سره چکی مې روان دی مم سره دا غره شریک وی کنه نه هغه تکبیر دای کنه امام دوه تکبیر الجزیر مس کړه دا او ته اس روغله او ته چې تکبیر په سویا ده هو کنه اے کنه قزار وره چې امام کړه دا ته هو کنه هغه تیر وی اول دا سه واه چې سړی به روغلو جامع په مذهب باندې وروړه وه نیات په پسو ترلو پسو به درلو کنه اندازه به وکړي چې امام یو رکعت کړه دې به کړه امام سره به ودرلو هغه یو رکعت تیر کړو کنه خپل الحمد کولاله به تروله په امام پسې به زور وګرا سوله او ورته به دا عمل منسوخ ده طریقه منسوخه شوله کنه المته چې روز شي کنه امام چې کوم نه شي کې ان سره شي کا وکنه اما سبکا را کتینا چې کله امام سلموړي وي ابه وته کې چې امام سلموړي به تبي کته چې اول در یو رکعت دوه رکعت وکړه دوه داسې دور هر تکبیر کې مقام در رکعتا والمسبوق لا یبتدی بما فاته پته شو اصله هغه نشری کوي هغه چې نه پته کن امه نه کو هیڅ هو منسوخ ځکه چې هغه طریقه منسوخه شوې دو بلکې امام چې کنه کیم شری کوي کنه هغه به تر سره شری کوي ولو کان حاضرن او که دوته موجود وي دا دې که یې که نه تو یا د اوداس سره کړلو دوته وخته یا د هلي کتیبین والو یا د لاسونی که نه سره برابرول چې امام تکبیر د نه وکړو الله اکبر یې وویل که نه ته وایې هغه نه پسې پوتې شې تلې بیا که نه لږ بر پسې ویایې بیا که نه په مخه لږ بر پسې ویا نور پسې رسوه فلن يكبر امامه و امام صلى الله عليه وسلم تكبير نو ويلو لا ينتظره الثانية بالاتفاق دای به دویم ته ځانو کو په اتفاق سره لانه به مدد تر مدرک دا په منره دی مدرک تا کنه اول تکبیر دی مندره ده د بر دو کچ هغه زمونه هغه ټیم هغه نه وکنه ته نیم منټ بعد پس ویا ويقوم الذي يصلي رجل المات بحدا صدره دریب هغه امام چې مسکو په دې سړی باندې یا په دې شدا باندې اسیدې په برابرۍ به پس درېږي جنازه به مختلف پرتاوي کنه او بالکل د سینې په برابرۍ به امام درېږي کنه سینا به ادم یو شی جوړ شي نه به په دې نه سر طرف ته وي نه به کنه پښې په طرف نه وي لانه موضع القلب سینا دا د زړه زوی ده کنه زړه په دې سینا شه ده وفي نور ایمان په دې شک د ایمان رڼو د نور د پښه کنه فیکون قیام عنده اشاره الى شفاعت الايمانهم بدردل سینه څنګه و من المرأة بحذاء وسها او د شده کنه بیا د امله او د میول کنه امله په برابرۍ به درېږي لأن انس فعل كذلك هر تعالی صاحب چې دا نه منفعل کړو غالب نافیر ویتا چې غالب ویل دي یو ربی ده چې زه په سقط المربط شوم دا یو زوی نوم ده جوړ ساتره ده دا یې تلوک شنستلو چې ژاپه وشو کنه چې سه به بل جنو سایا دو شدینا ورغله کنه بیا زه په سعودي رده کنه وې ملي په برابرۍ چې ودرې دوه مو بیا پښتنه وکړله کنه چې جنو دا څه څنګه دی و چې دا څنګه درې کنه جنو دا څه دا نه مدرای درې کشي وقال وصلت دا سنه طریقه دوه قلنا تاويله ان جنازتها ان جنازتها لم تكن منعوشه فخال بينها وبينهم ميل وجه د شري جنسا منعوشه نه وه بابو د نعش نو بابو د پردان وه شري جنسا سو چې شري جنسا جوړ شي کنه بیا هغه به هغه لاش په داس نه وروړي لکه د می خلک چې عادت تک نه نه را راسې پرې ته پکار شي کنه الله شي لیدل شي په کپل شي کنه نه دوته به سو کنه پردا پلا کوي دا سه سه وکړه مډکی وی پر کړه په دې کاټ باندې وبسه او په مډکی باندې پوسه کنه پټ کا پټکای و چې وی چې لوی لاش لوړ نشي در کنه باندې چې نشي درا ا دې کې څه کنه لاش نو کنه لاش پټ نو ا دې وجه نه کنه بیا ملي په طرف باندې کنه چې دا کولاټي ملټي کنه د سب اواز ته نشي در کنه په طرف ته دی ته حیر شو پردا شو فخال بینها و بینهم دای حیر شو دیګه جنزه و دې کنه خلک په میور شه که من کل وجه المین دا خو من وجهین دا غلمیز دا له وجه تحریمات تحریما شتا پشه د موضوع چې کوم شرایط دی هغه ټول شرایط شتا پشه کنه استقبال قبله ته دا طهارت ته بدن شتا طهارت ته صوبې دا کنه په داسې شی به کنه خپلې به دې پوک وی سرات دې پوک وی کنه مکان به پوک وی کنه تحریما پشه موجوده دو فلا يجوز ترکهم هذه وجنا دې کې ترک نه دا و بهر د عذر نه کنه یعنی په شی باندې به جنزا په کو کنه لوندې پک کنه په مزکه به لوري جنزا باندې کو البته که مجبوری و بیا خو پال میزا پر کنه پر وکړي کنه دا وای پر وکړي احتیاط ته وجنه